بعض خلک دا خبره کوي و یره منګه خو الکانو سره څه کنه غب شپ لګو او مینا محبت ته یارانه دوستانه را منګه خو سوو نه ورته من خو نور توبه خدای توبه استاد وي دا غلط کار دا منګ نه کوو دا غلط کارونه وي منګ نه کوو نو دا منګ وي صرف پس یارانه دوستانه کوو نو دا د دې سو قسمونه دي د دې قسمونه ډیر زیات دي د دې په کتاب کې ذکر کوي پوښتمه صفه باندې په حواله د المدخل باندې دې ذکر کوي ویل شیطان للرجل ثلاثه منازل شیطان چې په دې عمل باندې سړی گمراه کوي نو درې منزل دي فی نظری نظر چوي مړه خپل الک ته ګور اسه وي په نظر کې چې عیب نه رحمانا خپل مخ ته پکاتو کې ګناه نشته دا پکې رحمان بابا شعر پکې هم جوړ کړی ورپسې د ځان نه دا رحمان بابا کم ځای ویلی نو یو قتل یو قسم دار چې خولي الګ تا ګوره بل وقلبي چې اصل وسر په ځړه کې مینای او محبت دی وسره دارنګ و ذکری او بلغه هغه کار چې ورسره کوي دا درې قسم دي دارنګ د دې دې درې قسمونه خپ صراحت سره ذکر کوي او دیرشمه سبب باندې ذکر کوي دام په حواله د مدخل باندې ذکر کوي په حواله د مدخل باندې ذکر کوي دی وی قال بعض التابعین بعض التابعین ویل دي اللوتیه علی ثلاثه اصناف د قوم لوط عمل چې کوي د الکانو کار نو دا په درې قسمه باندې دي سنفون ينظرون یو اغر چې تشکلی الکانو ته ګوري ينظرون چې تشکلی الکانو ته ګوري و یاره زور ته ګورم کنه مینه محبت مې لري سره نو سنفون ينظرون یو قسم اغر چې هغه ګوري صرف خپل الکان خپل الکانو ته بل وسنف یصافحون او بل هغه قسم دی چې هغه د خولي الکانو سره لاسونه ملاوي غاړه وسره ملاوي غاړه بړه وسره کوي لاس پیه چولې کله ولا لاس مخي کله ولا سټ مخي لاس پیه چولې کله جوختي را جوختي له اوچتول را خلاصولي نو دغه کارونه کوي وسنف یعملون ذلک العمل او بل قسم هغه دی چې هغه دغه عمل کوي خاص دغه کار وسره کوي نو دا درې واړه په ګناه کې برابر دي خپل الکانو ته چې ګوري په خپل الکانو باندې اصله څه چولې ګړې بړې ور سره کوي لاسونو سره ملاوي بل هغه چې هغه دغه بیانی دغه عمل کوي نو دا درې واړه برابر دي المدخل کې دا وایي دارنګ دا درې قسمونه ابن جوزی رحمت الله علیه په ضم الهوا کې ذکر کړی دي ضم الهوا کې ذکر کړي صفه نمبر 102 باندې ذکر کړي دی وایي اوګد روایت بیا وایي قال اخبرني عبید ابن الولید ابن ابي صاحب انا بي سال قال سيكون في هذه الامه قوم د ویل دي چې په دې امت کې به یو قوم شي یقال لهم اللوتیون چې دوی ته بلوتیان وایي یعنی د قوم لوط عمل بکي نو علا ثلاثه اصناف دا په درې قسمه باندې دي د قوم لوط عمل چې کوي ابن جوزی او یو سل دوی مصطفی فسنف ينظرون یو قسم آغا لکان دي چې هغه تشګوري خولي الکان ته ګوري کله په موټر سایکل یو خوا کله بل خو ته شوشه جوړه کړی دا الک بزان سرګرځي دا وای ځان سرګرزوم سوق خو درانه منی کی او ځان سره یار چرته بوزي راوي کله ملایان ولاړی کله ولا بوتل یو کله ولا سکه یو کله سکه خوشاله خوشحالي واسن پن یصافحونا بلکې سماغره چې غي صرف لاسونه ملاوي ګړې بړې کې لاس پیچي د خولي الک سره ګړه بړه کول دا ناروا دي په دې ان شاء الله زه حواله رسوم وسنف يعملون ذلك العمل او بل قسم هغه چې غي دک کار کوي د قومي لوط د عمل کوي نو دا درې قسمه قومي لوط عمل دی دارنګي د دا بیګيري الګ تکاتل دا ناروا دي د بیګيري الګ تا خو کله کله داسي چې یو سړی بیګيري ني داغه ګيري ابن جوزي رحمت الله عليه ذکر کوي نو د قومي لوط عمل کې دام راځي چې یو سړی او هغه ګیرشته خو ګیره وباسي اګیره او باسی نو هغه په دې کې راځي لکه رسو بدل هغه والا وامه او بل لکه ما وې کنه چې لاس ما سوال خولي الګ سره کې نسل غړه بڑا کول دا پکې هم دي دې ذکر کوي یو سل او و پنځوستمه صفه کې دی وای قال روغد روایت دی وای قال سمعت سفیان السوری یقول لو ان رجلا عبس بغلام کې یو سړی دی اسی ټوکی کوي د الګ سره ټوکی کوي بین اصبعه په دوو ګوتو باندې من اصابع رجله د ګوتو د خپونه دا سر خپو ګوتې وسره یو ځای کړی دي د الک سره او ګوتې موتې وای کنه داسي کله دا غخ لاس سره لګي کله د سره لګي یرید الشهوته د اراده د شاوت کوي خوان ولا ور کوي الک سره خپل خپل جنگي یا لاس جنگي نو لکان له واتن دالو د قومي لوت عمل له او دل به الله رب العزت هغه سزا ور کوي چې کومه سزا د قومي لوط عمل د قومي لوط عمل کوونکو اگر کده دغه کار نه کوي خو صرف کله یې کنه سړیا سي لاس ور لراسي مخی را مخی او لاس و یا خپو سره لګوري په دې باندې تلزز حاصلې پتونی داغه پتون سره لګولې داغه سره جوخ ناشتي اته اړه ته سکون حاصلېږي نو دام په دې کې داخلي دارنګي دی وای کله کله داسي چې د قومي لوت په عمل کې دام راځي چې الک خو خپل نه خو د هغه الک سر بوم نه کینی چې هغه د مخ نه ویخته لر کوي د مخ نه سلر کوي ویخته والم پوښه وای انک یوصل ومسفه کې ان کثیر من الصبیان تحسن وجوههم بخروج زغبات الشعر بعضی الکان وای داسې دي چې هغه ځان خسته کوي څنګه د مخ نه وختلر کوي فیزيدون بذالک فی الحسن نو دې سره دای ځان لا لا خسته کوي زیاتې چې خپل ښکار شم ګیره بریت وخته سي ګیره بریتی کن اور تلر کی سو خو بریت پری دی ګیره لر کی سو کو سره دواړه لر کی دواړه تر لر کی سم مولا ښکاری تک سپین موینی مینی فیزيدون بذالک علی الحسن علی المردان وای د بیګیر ولکانو نه دی بیا ډیر خسته ښکاری قسمونه او چې درې قسمونه دي او دې کې ټول قسمونه ټول قسمونه چې دین دا ناروا دي اوس دا کار چې څوک کوي د دې سزا څه ده او باز سړی وای کنه وای زه ورته اسه ګورم ړمه سپاره نو دا غیر پار دې څه ذکر کوي د فتاوا الله فتاوا د ابن تیمیه جلد یو صفه 250 مه باندې حواله ور کوي ومن کرر النظر الى الامر دی ونحوه او ادامه فقال اني لا انظر شهوه كذبا وای سوی یو سړی چې خولي الک ته ګوري سوی مړ زماړه کې وای سن راضي کاذابه وای دې دروغ وای اوله وګد عبارت وای کړه دړ کې سنوي نو دو بیا د قتل نه خور د پړ کې سدي دال مې کچ کاله کاله هي دارنګ په دې باندې بیا دې ډېر روایتونه ذکر کړي او ډېر د علماو اقوال په دې باندې ذکر کړي زره تاغه نه یو سوده توام مش نمونه خروار د دې سزاګانې به مرضی ما خو په ترتیب باندې وامه خو ترتیب پکې ساقط دی دغه شانته به یو سو واما چې دا د دې لپاره سزاګانې څوک دي چې دا کارونه څوک کوي دې ذکر کوي سوار لسمه صفه باندې وای پس اگر کوئی اعلام کرے تو حد نو ہوگی بیا وای امام شافعی کی نزدیک اس کو حد زنا لگے گی امام شافعی وای چې دا کار چاو کنه زنا حد بوله ورکه چې وادي کړي نو سنگ ساره به چې وادي نه کړي نو سل کوړې به ورکه امام صاحب کې ها سلطان کو اختیار ہے امام بونی پوی باچا له اختیار دی کې تعذیرن لوتی کو جلا دی چې چا د قوم لوط ملکون دې سوزول هم شي حاکم سوزول شي یا دیوار اس پر ګرا دی یا دیوال دې په دې باندې راو غورځي نورم بیا دغه شانته سزاګانې ذکر کړي چې دې د دیوال لاندې کو دیوال پر راو غورځوا چې دې خنزیر دغه پاتې نشي نسل پاتې نشي دارنګ روایت ذکر کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي انه سيكون في اخر امتي قوم يكتفون رجال بالرجال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې اخیره زمانہ کې به داسې خلک راشي چې سړی به د سړو سره زنا کوي ونساهم بالنساء او خزه به د خزو سره کوي خزه به د خزو سره کوي بل روایت راځي زمولاوا کې ذکر کړي چې صاحب خزه د یو بن سره ځان سولي فاذا كان ذلك کله نبی علیہ السلام وی چې تاسو کې دا کار سورو شروع شو فرتقبو عذاب قوم لوط نه بیا د قوم لوط د عذاب انتظار کوي چې الله بدر باندې کانی وری بیا نبی علیہ السلام وی وما یمن الظالمین ببعید الله بدر اولی کی په ظالمانو باندې د ظالمانو نه دا چې دین لري نه دارنګ دی وی پس بارسمه صفه کې اما اتیانی ذکور در غایت شدت و شناعت است که استحلال آن به شوبه موجب کفر باشه دو چې څوک د دې لپاره نه څوک دې ته جایز وای نو دا موجب د کفر دی دغه سړی کافر کیږي په دی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي منعون ملعون من عمل عمل قوم لوط هغه سړي باندې د الله لعنت ته چې د قوم لوط عمل کوي بیا نبی علیہ السلام ملعون مل عمل عمل قوم لوط ملعون من عمل عمل قوم لوط درې ځله نبی عليه السلام وي هغه سړي باندې د الله لعنت ته چې هغه قوم لوط عمل کوي دارنګ دې بیا ذکر کوي دې ذکر کوي په ډېر روایتونو کې کوزي اوسو هم اتلسمه صفه باندې اسلام می غیر فطری عمل 515 500 صفه د هغه باندې اول ور کوي اول ور کوي ان اللوتیا اذا مات من غیر توبتنو کلا چې د قوم لوط عمل سو کوي د الکانو یارانه دوستانه کوي او دې مړ شو موسیقه په قبري خنزیرن د دنه په قبر کې خنزیر جوړ شي قبر کې چې دې ته وګورم د دنه بیا خنزیر جوړ شي دارنګي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي نبی علیہ الصلوۃ او روایتونه دې بیا ډیر ذکر کوي په دې باندې غاڼو صاحب باندې دا ذکر کړی بل روایت ذکر کوي علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه په حواله باندې ذکر کوي لکه هغه ما وی چې درې قسم دي دارنګ دی بیا وی امام لزوری رحم الله باندې والا پیش کړي وکذالک یحرم النظر الی الامر دی دارنګ ناروا دي قتل هغه بیګری الکتا اذا کان حسن صورت کله چې خسته شکل والی چې خسته الک دی هغه ته قتل ناروا دي امین امر الفتنه ته عملا کړه کې د سرازي او کړه کې د سن راضي خو خولیا لک ته بنه ګوره یو نیم وای کنه وای زما پړه کې سن راضي نه کړه کې د سرازي او کړه کې د سن راضي دارنګي دی بیا وای د ابن حجر رحمت الله علیه قول ذکر کړي وای اعد هذه ثلاثه النظر واللمس والخلوه من الكبائر دا درې کارونه قتل او لاس ورړل او جدا یواز کې ناستل دا ز غټ ګنا غنم لئن الفتنه بالامر دی اقرب و اقبه زکه فتنه چې دا دا بیګری الک سره ډیر نږدې دا ډیر پلیته دا بیګری الک ډیر زیاته فتنه را دارنګ بیا وای چې دا زنا ده دارنګ وی ون نظرو بشاوت ال المرأه والامر د زنا دیګری الک تا قتل په شاوت سره دا زنا ده او پردا خزه تا قتل دا زنا ده داسې شو چې لکه زنا دی ور سره وکړه لکه نبی علیہ السلام نو ثابت شری نبی علیہ السلام وی زنا لعین ان نظر د سترګو زنا دار چې ته بیګری الک تا وګوره پردا جنایت په وګوره دارنګ دی وی بیا د علامه شامی رحمت الله علیه قول ذکر کوي رد المختار اول جلد 209 صفحه باندې حواله ور کوي وای هغه نای چې کله بیګری نای الک نای او خپل نای پاغه باندې بساروم نه کټه کې ګیره خرویل خو ناروا دي پاغه باندې بساروم نه کټه کې قال شیخنا ويستفاد منه قرات الحلاق الامر دي اذا وجد المخلوق راسه من اللذته کله چې خپل نای دي او سنت دلالي او سر دل کټه کې او ستا پزړه کې هغه ته راضي نو هغه هغه باندې بسار نه کټه کې دارنګي بیا وای د حسن ابن زکوان قول ذکر کړي لا تجالسوا ابناء الاغنیاء د مالدارو الکانو سره الزامنو سره مکه نه اوله زکا فإن لهم سورن کسور النساء د مالدارو خلق ولکان ما شومان چې د غید جنکو په شان شکلونه ای خستای کنا وهم اشد من الفتنه من العذارا وای دای د پیغلی جنان ډیر په فتنه کې سړی غورځي د مالدارو هغه زامنو سربنه کینول هغه سرسپی علماو دا حرام کړی دي چې د بیګری الګ سره کینې په کور کې خوشي کور کې د بیګری الګ سره بیٹک کې غپ لګی کنه خلک جونګړو کې ناشتي غپونه لګی او دکانن یا په کم ځای کې دکان کې دا غره عربا کې وتم دکان وای په دکان کې بیګری الګ کینې نو دغه شانی کني په دکانونو کې د دې لپاره بیګری الګ ساتلې چې سودا په خرڅوم او چې کم دکان کې خپل الګ ټول هغه تراجمه شوی چې له غوړ دیړي نو ټول باغې تراجم شوي او سودا په دې باندې خرڅي کورسا به ورتا چولی کو بهر پاره کې بالک ناس دی هغه داغه په ذریعہ دعوت ورکړي چې راشه کپڑا والا راشه سپلای والا راشه سودا والا هغه لک لراځي غب شپ لګي ډرایور چې کلندر ځان سره ګوري الله دې معافيو کې هغه کلندر لري چې لخی او ټول نه یادو ما خو ترکان چې مزدور ځان سره ګوري نو زما او تاسو په شان نه بوزي چې راته خو غونته یې نو هغه په په دفترو کې چې الک لګی نو هغه الک لګی چې هغه بیګری او خوان کوي ور ټول نه یادو ما چې بیګری الکی هغه ځان سره لري او خستخ کاری دغه ځان سره ګوري په په گاډو کې ډرایوران او کلندران خولي الکان په دفترو کې دغه په ارشي کې په خپل الکانو باندې خپل کارونه کوي او دکان نه په دکان کې نو په خوشي الک سر په کور کې کېناستل په دکان کې ور سره کېناستل قیاسا علی المرأه قیاس کول په خزوانه چې لکه خزي سر څنګه دا ناروا دي نو د بیګری الک سره هم دا ناروا دي لئن النبي صلی الله علیه وسلم ځکه نبی علیہ السلام فرمایلی دي ما خلا رجل ما خلا رجل بامرات الا کان ثالث و شیطان یو سړی چې خزي سر یوازې کېناستل درې می شیطانی نو چې د الک سره کېناستل نو بدرې برسه شي شیطانی د بیګری الک نه بلره تخته نن سبا معاشره په دې باندې چلیږي کاروبارونه په دې باندې چلیږي پالکانو باندې چلیږي بیا وای اسوبی الامر ذل مال امر ذل مالیه بمنزله المرأه هغه الک ماشوم چې هغه هغه داسې نمکین غونته کی سور سپین مزیداری نو دا په شان د چا باندې دي د پرادای خزه باندې فی کثیر من الامور په ډیرو کارونو کې نو څنګه فلا یجوز تقبیله علی وجه اللذته داغه کولولم ناروا دي ودارنګي بل لا يقبلوا الا من يؤمن عليك الاب والاخوه پلار خولي خور خولي او مور خولي نو هغه جائز دي ته به نه خولي بیا وی ويقرأ ان يقبل ان يقبل الرجل فما الرجل دا مکروه دي چې اولک د بیګری الک یا بل سړی خلق کول کی یا دا غلاس کول کی یا دا غبل ځای کول کی ولی نبی علیہ السلام منع کړی دا نا عن المقامات و هو المعانقه اعظم اسما من ان التلذذ بالمرأه الاجنبيه د پردا خزه سر کې ناستل دور غټ ګنا نه لري چې د بیګری الګ سر کې ناستل غټ ګنا سور مولیانو دا خبرې ذکر کړي یاره دا خبرې وای مکو یدا سي دغه خبرې کنه یو پکې ما دا مخ کې زکات خبرې وکړه ما زکات خټول خلک ورکړي مولا خو به علاج کې استنې بلګي ډاکټر لچ ورشي نو هغه سوي چې ته تاسو سره می خوګيږي هغه اداره خېټه د قبض دوايي والا هغه ته سوي چې ور د پاندو دل در کوم کاوه ته سوي سرخوږي ګولا ولا ور کوي بل ابن سیرین رحمت الله علیه وی لیس شیء من الدواب یعمل هذا العمل الا الخنزیر په زناورو کې اس زناور د عمل نه کوي بیر خنزیر نه خنزیر د عمل کوي چې نارینه پر نارینه سوريږي او دوا بل یعمل هذا العمل یعمل هذا العمل الا الخنزیر والحمار خرو مې د عمل کوي او خنزیر د عمل کوي چې دا کار شروع کیږي خنزیر خو بیا راشي دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من مات من امتی و هو یام ګوره د نبی علیہ السلام خبره ده نبی علیہ السلام په دې خبره خو نه شرمېده کنه مونږ په ول شرمېږو نبی علیہ السلام وای من مات من امتی و هو یعمل عمل قوم لوط یاره وای پلان کې استاد جی داسې خپل مسالې کوي سم مسالې کوي وکه ګوت ور کړی کیسه شروع کړي نو هغه څه مطلب شو هغه څه مطلب شو په چا کې کومه پلیتی هغه ته په ګوته باندې کوي دا د ځان نو باسه او نا جوړه سړي باندې خو بدل لګي کنه مان ماته من امتی څوک چې مرشه زما د امت نو دی عمل کې عمل د قومي لوته نقله الله الیم الله چې الله چې دې تبه په خپل مبارکي خارج خاخ کې الله د قومي لوت پاله ولېږي الته ولېږي حتا یعشر ماهم تر دې پورې چې الله به دا غي سره پورته کی دارنګي ابن قیم رحمت الله علیه وی فیضا جات رسول الله لقبض روحه نقلوها الى دار اخوانهم چې یو سړی د عمل د قومي لوت کوي د الکانو یارانې مارانې کوي او پرشتي راشي د دونو روح علي نو دې څه کوي هغه د هغه یغې ځای ته نقل کی د قومي لوت خو نه نقل کی چې اوس په اوس په مذاب دی و موضع عذاب موضع عذاب ته نقل کی فکانت روحه بین ازواجهم وذالک ازیق مکانا د دروغ هغه ملګرو خو الور شي او دا تنگ مقام دی و اعظم عذابا او ډیر سخت عذاب کی دی دغه زائد سخت عذاب ولري من تنور الزنات د تنور د زنایانو نه نبی علیہ السلام وی چې زنایان په تنور کې لمب کیږي په برزي او کتر ازي په برزي او کتر دي دې سړی لچې قومي لوت عمل کوي دلته زنایانو نو الله رب العزت سخت عذاب ور کوي د قیامت پر ورځ باندې بدای څنګه پورته کی دا ابن عمر رضی الله تعالی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی فرمای یو شر اللوتیون یوم القیامت پورته کی بلوتیان د قیامت پر ورځ باندې چې د الکانو یارانه دوستانه کوي فی سور القردت والخنازیر په شکل د خنزیرانو د شادوګیانو کې د قیامت پر ورځ باندې نور خلق د انسانانو په شکل دي دای بر خنزیرانو د شادوګیانو په شکل باندې پاسي الله رب العزت دې ټول مسلمانانو ساتي دارنګي محمد ابن محلا هغه فرمایي چې ما دا عباس دورین اوریدلی دي هغه فرمایي بلغنی ان الارض تسیح اذا ركب ازرا کې بس ذکر ولا ذکر وای ما دا اوریدلی چې کله الک دالک د پاسه شي نو ما اوریدلی ان چې زمکه دا چغه وباسي زمکه په چغه باندې شي چې الله دا خلک څه کوي دا خلک څه کوي دا خلک څه کوي دارنګي دی وی لو ان الذي ورپسې بیا ذکر کوي د مجاهد رحم الله قول لو ان الذي يعمل ذلك عمل یعنی عمل قوم لوط واکشي وای چې څوک دا عمل کوي د الکانو یارانه دوستانه او خاص دغه کار کوي عمل قوم لوط اغتسل بكل قطره في السماء کده پاغه ټول وبو باندې ولګي ولام بي پساس کو باندې چې په اسمان کې دي وکل قطره في الارض چې پزماکه کې دا سوره او بدی د دریابونو لم یزل نجسن دی با همیشه تر قیامت پورې بده پلیتی کله ټول اسمان په وبو باندې ولامبي او د زمکه په وبو باندې ولامبي خو بیا به هم دی پلیتی دارنګ د ابن جوزی د خضر ابن عیاس قول ذکر کوي وی لو ان لوتیا اغتسل بكل قطره نزلت من السماء لقي الله غیر طاهرنا چې کچری لوتی د قوم لوط عمل چې کوي چې د اسمان نه سور او بر ازي او په دغه ټولو بو باندې دی ولامبي بیا به د قیامت پر ځبان دی د الله خواته پلیت پاسي په جنابت کې و پاسي بل روایت هم شته هغه بیا وام دارنګ ابو هريره او ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي د نبی عليه السلام نه من نکاح امراته فی دبرها چا چې د خپل خزه تر شا طرف نه راتلو کړل یا تعذا به الناس قیامت کې به ټول خلک د دنه په بوی باندې ویل چې دا بوی د څه شي دی نو بیا وایي چې دا د اسخان چټ دا کارونه کول خزه ته رشا طرف نه راتل کول او د الکانو یارانې کولې نو ای هغه وایي چې الله جهنم ته غورځو جهنم ته په محشر میدان کې به د دنه اسخان بویزي لکه مړه خره چې پرته یو ټول خلک ته په تنگ یو پازابی نو حتا یدخل الله نار یدخل الله نار جهنم الله به اور د جهنم تو غرزی و یغبت الله عمل او الله ردا عمل بتول ختم کی و یجعلوا فی تابوت من نار الله به په صندوق د اور کی کی او میخونه په و غرز واچ او ټکی او جهنم ته به غرزی او جا غټول خلق به داغه نخلاص کی چې د خزي ترشا طرف نه راتل کی دارنګ چې د دالکانو بد پیری کی دارنګي چې کم سړی او هغه دا کارونه کوي هغه دوسته او نبی علیہ السلام ویلا ادخل الجنه دیوسن دیوس به جنت ته ندي سزا صدا اقتل الفا من وجدتمو تا نبی علیہ السلام وی من وجدتمو تعمل عمل قوم لوط چې تاسو کوم ته عمل د قوم لوط کو فقتل الفاعل والمفعول به فاعل او مفعول به دواړه وجنی چې دا کارونه کوي نو چې کم فاعلی کنه فاعل خو پیژنې کنه چې څوک کار کوي یو چا سره کار کوي هغه دواړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی وجنی دا کتاب د لباب الاخبار دغه یو سو احادیث ردی په باره کې ذکر کړي والله اعلم بصحته دغه دې دې په دې کې ذکر کړي د یو خو د زنا مزمت ذکر کړي چې د خود سر زنا بیا د لواطت ذکر کړي دی وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای از دینا یورث الفقر و یذب نور الوجه و ينقص العمر زنا چې دان دا سړی غریبی غریبی پیدا کوي وګوره زناکار سړی اکثر غریبی کني خواري و یذب نور الوجه او بوزي هغه در مخ رڼا دا سپیره مخ نیولې چې څوک دا زناګانی کوي و ينقص العمر او د عمر برکت ختمي دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اسنان لا یجتمعان ما امرائن دوا کارونه چې دا په سړی کې نه جمع کیږي ابدا همیشه از زنا والغنا چې وسړی زنای شو نو د کې مالداری نه جمع کی زنا او مالداری نه جمع کی دی به الله خو خواري دارنګ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ان قال النبي صلی الله علیه وسلم زنا الرجلین المشو د خپل زنا دا چې د زنا ځای ته لاړ شي و زنا الیدین البد شو د لاس زنا دار چې پردای خزه دی پیونی ولا پردای الګ دی پیونی وو وا زنا لغین ان نظر زنا د سترګو غ نظر دی کتلی چې ګوره ورته نو ټی وی ګوره دا به زنا کې ناراضي دا به زنا کې ناراضي او اوس ټول په دې عمل باندې راشه وی وی سړی یو ټونګه غپو لګو کولې الګ چې راشه یو ټونګه ته مړاړو راضي نه خواله هم ناراضي لری لری ګرځي راشه دې ځای غپو لګو نو بیا وای یار زمونږ ورګ دا خو مونږ ته داسې دی لکه خپل بچي او زمونږ وای خدای شته که سپړ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي زنا ان واحد یغبتو عمل 70 سنتن سړی چې یو ځل زنا وکړنو د او یاو کال عمل ولا الله رب العزت ختم کی چې یو ځل زنا وکړه زمونږ خو او یا کال عمر نه بل عمل هم چرته وي چې یو ځل زنا چا وکړه الله رب العزت ول دا او یاو کالو داغه هغه عمل هغه ورله ختمي دا راځي راوامه ان شاء الله دا رنګ نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي نبی عليه السلام فرمایي ان لاهل النار سرقه من نتن ريحن فرج زانی دا په جهنم کې په جهنم کې چې چا زنا کړي و زنا نو د د فرج نه د د شرمګانه به یو ښه بوج دی ټول جهنم بیان بداغې نه تنګي وای بچ د زنا کړي و دا ډیر حدیث د زنا په باره کې د قومي لود د عمل په باره کې دی وی قال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ویلي من قبل غلاما بشاوتن چا چې ولک خلق خلای کنه خلای وسو چا چې ولک خلق خلق عذبه الله فی جابی نار جهنم الف سنتن الله بوله په جهنم کې زر کال سزا ور کوي چې یو ځل الک خلق عذبه الله فی نار جهنم الف سنتن په دې زړه کنټرول پکاري چې تا ته زړوي کینه دی خولي الک سره غپو لگاوا کینه و سره راځه چرته بوزا په موټر سایکل صحابه ته بوزا وای چکر لزو پلان کی ځای ته زو په زړه لک سخت تیر ک یو رس تیر ک بل رس تیر ک زړه باندې خپل بیا صبر شي دارنګ نبی علیہ السلام فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم لو اغتسل اللوتي بماء البحار که قوم لوط عمل کون کې سړی د د ټولو دریابونو په بو باندې ولامبي لا یکون یوم القیامت الا جنبا د قیامت پر ورځ به د پالت د جنابت کې الله ته مخامخ پاسي چې د قوم لوط عمل سو کوي یارانه کوي د قیامت پرز بده پالت د جنابت کې پاسی دانه چې په ځان لوټه واړو ز پاک شم پاکي کې بنا دا الله مخې له پلیت زی نو دا غي شرم نه دی الله بیا ټول خلکو ساتي چې دا به سوره شرمي چې نبی عليه السلام به ولاړی صحابه به ولاړی مور او پلار به دی ولاړی خزه به دی ولاړی لونه به دی ولاړی او ستا ارسه بخکار شي چې تا دې پلان کې الک سره غب شپ په کم نیت باندې لګو د سر چې کیناسته په کم نیت دارګه نبی علیہ السلام وای من قبل غلامن بشاوتن چا چې اول خول کپ شاوت الجمع الله یوم القیامت بلجام من النار الله وو تر قیامت پر ځبانه د اور واګي واچي ځکه په دې خله باندې د پر دې الک خول کړو الله وو تر قیامت پر ځبانه د اور واګي واچي دارنګ نبی علیہ السلام وای من مس غلامن بشاوتن چا چې ولک لاس ورلو په شاوات سره راجوخت کو نو لعنه الله وملائکته والناس اجمعین د خدای لعنت په دبان لري د ملائکو لعنت په دبان لري او د ټولو خلکو لعنت په دبان لري دارنګ نبی علیہ السلام وی من دخل الامراتی فی الدبر باس الله یوم القیامت وهو انتن من الجیفته چا چې خپل خزه تر شا طرف نه راتل وکړل د قیامت پر ځبانه با د مردار نه دور اصحابوی نه دي چې دنه بس ور اصحابوی دارنګ نبی علیہ السلام وی اذا تر رجل ما رجل فوما زانیانی کله چې یو سړی د بل سړی خور راشین دا دواړه زناکار دي دله بر زناکارو سزا ورکول شي دارنګ نبی علیہ السلام وی من قبل غلاما بشاوتن دیتا وکشي من قبل غلاما چا چې ولخ کول کو فشاوت را پاکا انما زنا مع امي 70 مره دا څه شو چې د خپل مور سره او یا زله زنا وکړه چې پر الکه خپل کو کولول خو پیدا چې څه کارونه خلک کوي فکانما زنا مع امه 70 مره دا څه شو چې د خپل مور سره او یا غل زنا وکړه الله دې ټول مسلمانانو ساتي دارنګ نبی علیہ السلام فرمایي اذا ات الذکر بالذکر کله چې الک دالک د پاسه شي زلزلت الارض نظمک پچړه کې دو باندې شي وقت العرش د الله عرش پچړه کې دو شي اسمانونه الله ته بچغه شي وقالت السماوات او امرنا نرجمه الله مونږ ته حکم وکړ چې مونږ یې اولو د دې ځانا په خپل ټوکړو باندې اولو وقالت الارض زمکه وای او امرنا مونږ ته حکم وکړ نلتقمو چې او نوړای کو الله وای مونږ ته حکم وکړ دا غوې زمکه وته وای چې مونږ یو نوړای کو الله وای نه دعوه پرې دی پاین طریقه علیا دې به ما خوا ترازی بل خوانه دی الله وای مال برازی وقیامه بین یدیا او درې دل زما مخ ته ری زبد د نبی د دې خبره تاسو کوم دارنګي د دې په باره کې یو سو احد دو درې احادیث د ابن جوزی رحمت الله علیه هغه مکثر دغه احادیث ذکر کړي ابن جوزی رحمت الله علیه ذکر کړي د دې په باره کې په خپل کتاب کې ذکر کړي پنځنه وی صفه باندې دې ذکر کړي په پنځنه وی صفه باندې دی وای اعلم وفقك الله ان هذا الباب من ابعظم ابواب الفتن پوه شوی الله ری تعالی توفیق دار کی دالکانو یارانی دوستانه دا د ټولو فتنو د دروازو نه یو غټه دروازه ده په دې باندې ډیر سړی گمراه کی وقد اهمل کثیر من الناس مراعاته ډیر خلک وای دا مسله بیانول پری خودلی دي فإن الشیطان انما يدخل على العبد من حيث يمكنه الدخول شیطان ته چې کم طرف نه ممکنی نو هغه طرف ناراضي او دا حدیث چې کوم ما دې کې ذکر کړی نو اکثر دا ما ویلي او په دې کې دا یو مسله ده یو مسله ده پکې او چې هغه کم ځای کې نبی علیہ سفیان سوری وای انه قال مال جاریه شیطان د جنای سره یو شیطانی وما بیا وتوی یا بالی لا تمشي ما هذا الغلام د دې الک سره مگر دراتا ځان سر بیګری الک څنګه راوتره اوس خلک بیګری ګرځي کنه چاکاره مکرې وای په طریق فلار کې رده سر مگر ځا فقال له هغه توی انه ابن اختي دا زما خره دی دا ماشوم الک چې دی بیګری د چې ما ځان سره راوتره دا زما خره دی قال هغه ته وین کان اگر کتا خره دی ولا تو سم الناس خلق په ګمان په ګناه کې ما چوا خلق په پتا باندې بدګماني کوي چې ته دا کارونه کوي نو خلک به پتا باندې بدګماني کوي ځکه خلک وایي چې رضان سره الکان ګرځي نو بیګيري الک هغه د ځان سره مګر ځوا دارنګ دې تحذير ذکر کوي د دې په باره کې په یو سل 55 سمه صفه باندې ذکر کوي یو سل 55 سمه صفه باندې د دې په باره کې د احادیث ذکر کړي یو سل 55 سپینه شروع کیږي او ډېر احادیث بیا دې په باره کې ملعون من عمل قوم عمل قوم لوط دارنګ نبی عليه السلام فرمایي ما ان خف ما خف ولا امتي یقینا ډېر آغا چې زیارېګه ما پاغي باندې د خپل امت نه نو هغه څه شي علا امتی من بعد عمل قوم لوتن عمل د قوم لوت چې زما امت والا بدا شروع کی الا فلیرتقب امتی العذاب چې کله دا عمل شروع چې زما امت د عذاب انتظار کوي کله اذا کان الرجال بالرجال والنساء بالنساء چې سړی د سړو سره دا کار شروع کیو خزه د خزه سره سړی خو کوي خو خزه څنګه کوي نو روایت د مقول انواس ابن الاسقا نبی علیہ السلام وی تهاق النساء زنن بینهما خزه چې یو بل سره سولېږي نو دا د هغه په مابین کې زنا ده خزه په دغه باندې خپل شاوات سړی دارنګي یو سل دوش پیتمه صفا او یو سلو پینزس پنزوستمه صفا باغی کې دې ذکر کړي ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وقتل الفاعل والمفعول فاعل او مفعول دواړو پیج او وجنه یو چې چا دا کار څوک دا کار کوي څوک چا سر کوي دواړو وجنه دارنګي وای نبی علیہ السلام فرمایلی ما صفه باندې ذکر کوي ابن جوزی رحمت الله علیه څوک چې تاسو مونږ ته د قوم لوط ملکو فرجم الاعلى فرجم الاعلى والاسفل بارنه ولاندې نه دواړه وجنی بارنه ولاندې نه دواړه وجنی دارنګ علی رضی الله تعالی عنہ بارک راضی چې هغه چې چا د قوم لوط عمل کو د قوم لوط عمل کو نو هغه سوزولیو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته خط لېګلو او هغه کې وته وي چې دلته کې یو سړی دی او هغه دا کارونه کوي دا څه کار کوي لکه د خځې سره چې خلک څنګه کار کوي هغه سره هم خلک دا عمل کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ټول صحابه را جمع کړل علی رضی الله تعالی عنہ پکې علی رضی الله تعالی عنہ ان هاذا ذنب لم تعمل به الا امه واحده دا کار چې دا ګنا یو امت صرف دا کړو بل چانو کړي نو ففعل الله بهم ما قد علمتم الله دا غي سراغه کار کړو چې تاسو ته پته را ارا ان تحرقو بالنار زوی دا زما دا رائے د چې په اور باندې وسوځوي نو ټول صحابه په دې باندې اتفاق وکړ ايو حرق بالنار چې دې په اور باندې وسوځول شي دغه سړی چې دا کم کار کو فامر به ابو بکر ايو حرق بالنار ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دا سړی په اور وسوځوي وقد حرقهم ابن زبير واشام ابن عبد المطلب اشام ابن مطلب ابن زبير هم دی په اور باندې سوځوري دارنګ نورم د دې د دې باره کې ډېر روایتونه دي دارنګ دی وای شعبی رحم الله وای اے اللوتی اور جمو اوسن او لم یحسن لوتی تړی چې کوم د قومي لوت عمل کوي کاغه شادي شوده او که شادي شوده ني خو هغه به هغه به چې دی نو په ګټو باندې به اشتل شي او رجم کولې بشي دارنګ دی وای ابن عباس رضی الله تعالی عنہ تاسو شو چې څوک دا عمل کوي داغه سزا سره هغه وی یو ينظرو اعلی بیت فی القريه دنګ اوچت کور به وکتل شي فیورما منکسن منکسن نسکور به راو غرزول شي ثم یتبو بالحجاره بیا به په ګټو باندې وشتل شي بانګ وای بیا دوه خبرې کوم امام نسائی رحمت الله علیه هغه د لوتی په باره کې ذکر کړي چې څوک عمل د قوم لوط کې هغه وی لو کان احد یم بغي ایور جمع مرتين کچری دا مناسب وي چې وسړی له دوه ځله رجم ورکول شي لکان یم بغي للوتی ایور جمع مرتين بیا با چې سو قمل د قومي لوت کوي نو هغه دا مناسب چې هغه دوه ځله سزا ورکړي شي خو دوه ځله رجم ورکړي شي خو دوه ځله رجم ورکیږي نه ځکه به یو ځل په ګټو باندې وشتل شي نو هغه مرشي د دې په باره کې نورم ډیر احادیث دي دا کومه کی ما ویلو دیم ذکر کوي او سل درش په تمه سپکی دی وای لو ان لوتيا اغتسل بكل قطره من السماء لقي الله غير طائر قوم لوط عمل کوونکې دا پټول وبو باندې ولام بچ د اسمان ناراضي پار ارساس کی ولام بي نو بیا به د قیامت پر ځبانې دی پلیت پاتی دارنګي دا ذکر کوي ان برد ابن سنان ان ابي المنيب وګد روایت ته ان عبد الله ابن عمر د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی یو شر اللوتیون یوم القیامت د قیامت پر ځبان بعد قوملو تمل کونکي دا پورته کړی شي په صورت القرادت والخنازیر په صورت د شادو ګانو د خنزیرانو کې الله به د خنزیرانو شادو ګانو په شکل کې پیدا کړي دارنګ بل روایت ته دی روایت ته خصو چکی دی به د قبر نه په دغه حال کې راوځي چې په کوم حال کې دی مړ شو نو په هغه حال کې به دی را را پاسي حتا ان اللوتیا یخرجو دالکانو دا کار چې سوکې دی به د قبر نه څنګه راوځي الله رته هر مسلمانو ساتي وای ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وای حتا ان اللوتیا یخرج دی به راوځي يعلق يعلق يعلق ذكره على دبر صاحبه د د دیو د قبر نه داسې راوځي چې د د مخ کې طرف ذکر هغه چې هغه چا سره غلط کار کړي دا هغه شاته طرف سره بنختی چې څنګه دی دا کار کو د قبر نه بدغه شان راوځي او کې محشر طرف ته برواني مفتزحین علی رؤوس الخلائق یوم القیامه وای ډیر شرمیدری وای د ټول محشر کې د ټولي دنیا مخامخ بدې ډیر شرمیدری چې چا دا عمل کړی دی چې چا دا عمل کړی نو په دغه حالت کې بدا پاسی چې د مخه طرف او دا بل شا طرف دا به یو بل سره نختی او دغه شان به محشر تر رواني الله دې ټول مسلمانانو ساتي او بل روایت ته نبی عليه الصلاه والسلام په ها اوس دا مطلب نه چې الله معافي نه کوي چا کړی الله ته په صحیح زړه نه توبه وباسي دا نه چې توبه میره توبه بیا کوي قاتل ناروا دي پر خولیا لګتا داغه سره غړ بړ کول ناروا دي لا سوال په دا ناروا دي چکر باندې ځان سره ګرځول دا ناروا دي دا کار کول دا ور سره ناروا دي دا ټول حرام دي په دې باندې په دالو دالو باندې احادیث دي د علماو اقوال کتابونه په دې باندې لیکل شوی خو ټیم شته نه دوره ټیم نشته مونږ ته سبق هم پاتې وي نو په دې باندې احادیث دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما د حدیث مخ کې ویلو مو هو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا عمل سو کین لا يقبل منه صرفا ولا عدلا نه نفل مسکبلی یو نه فرض مسکبلی چې دا کارونه سو کوي یو بل کار دی چې هغه خلک کوي په خپل لاس باندې بد پیلی کوي د لاس عمل کوي پیژنې یې تاسو کنه د لاس بد پیلی کوي په دې نور احادیثو کې دا نه دي ذکر شوی نورم ډیر روایتونه خو په دې کې یو روایت کې دا راغلی دی دغه عمل بارکه دان انا انس ابن مالک ان النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام فرمایي نبی علیہ السلام غره وی ښا چې نبی علیہ السلام په دې خبره نه شرمېده زه په نه شرمېږم کومه نبی علیہ السلام به کوم ځای کې دا خبره کړي جمعه کې ونی کړي ها کلوټ سپیکرونو په لوټ سپیکر ویم کړو موږ په لوټ سپیکر باندې کومه ځای خیر دی نبی علیہ السلام جمعه کې خپل صحابه ته دا خبره کوي سوې او يدخلون اول الداخلين اول به جهنم ته دی دن کیږي دا وکسان دیو الا يتوب کو توبه وباسي نو خیر دی فمن تابا تاب الله علی چا چې توبه وباسلن والله به پاغه باندې مهربانيو کی چې توبه وباسلن خیر یو انا کی حیده چې د خپل لاس سره زنا کوي چې د خپل لاس سره څه شي کوي نبی علیہ السلام وی ګوره ښا ان ناکه هو یادو چې د خپل لاس سره زنا کوي هغه وخت هم دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رضی علم ورکړو چې دا سی پلیت برا پیدا کی بدا کارونه هم کوي نو چې د خپل لاس سره زنا کوي په خپل لاس باندې منی خارج کوي د خپل بدن نه نبی علیہ السلام اول به د جهنم ته د ټولو خلکو نه مخکي او الله به د نور خلکو سره یو ځای کین بل والفاعل والمفعول به فاعل او مفعول به چې څوک دا کار کوي او چې چا سره دا کار کوي دارنګي نور ډیر ذکر کوي او وزارب ابوي چې خپل مور او پلار وي او دارنګي چې خپل گاونډي له تکلیف ور کوي او د خپل گاونډای سره زنا کوي د خپل گاونډای سره زنا کوي دا به الله رب العزت اول جهنم ته ورځي نورم په دې باندې ډیر حدیث دا کتاب په دې باندې مستقل کتابونه لیکل شوی دی دا قول اخوان ان وسوسه شیطان ان فتنه شیطان بتلا او بسبیان دارنګ زم الهوا لباب الاخبار کوم دی بارک حدیث نورم ډیر احادیث دی په بارک شته او تفسیر چې سوغاړي د غریزان لګي وګوري سورتون انزلنا دا سورت چې را لګلې مونږه دلرا و پرزنا او لازم کړی مونږه د احکام مولانا عبدالحی رحمت الله علیه غالبا په حاشیه د هدايه باندې د الله سو عمل چې څوک یې په دې باندې ډیر حدیث ذکر کړی دي هدايه اول جلد دا غې د اخر اخر کې دی په حاشیه باندې مولانا عبدالحی رحمت الله علیه ذکر کړی دي چې په لاس باندې څوک بد پیری کوي غالبا هغه ځای کې دي سورتون انزلنا دا سورت را لګلې مونږه دلرا و پرزنا مقرر کړی مونږه د احکام دا ولي وای ار سورت الله را لګلې خدا ذکر دې تر دا ذکر وای چې الله وای ما را لګلې چې پایشه رضی الله تعالی عنها باندې پدې کې تهمت لګیدلو دا صورت دا غي د پار نازل شو او دا غي واقعي ذکر کړي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د نبی عليه الصلاه والسلام عادت شریفه داو چې نبی عليه الصلاه والسلام به کله jihad لته نو نبی عليه السلام به یو بیبي د ځان سره بوتله خسنه به واچو ایکس به واچو چې کم د کمی براو عطا به بوتله غزوه بنی مستلق لچ نبی علیہ السلام ته jihad لا خسنې واچو زمانم راوته خسنې نبی علیہ السلام د ځان سره روانه کړم نبی علیہ السلام ته چې کله جهاد شو نبی علیہ السلام واپس راته منافقان خو کنه هغه کوی چې څنګه په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تهمت لګو چې واپس راته نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مدینه ته نږدې او ځای کې پړاو واچو پړاو واچو چې دلته شپه کو سار وختي بزو خو د نبی علیہ السلام عادت داو چې کله به قافله تلن یو کس دوه به پرې خودل چې کدل ته موږ نه سلوخي لرګي پاتې شي ځکه تیار ده تاسو به بیا راوالي واپس برازي ها بیا به تاسو راځي عائشه رضی الله تعالی عنها وای چې منګه هغه وخت کې وای زمون خز زمون خز چې وی هغه وخت کې موږ سپکې سپکیو بل عائشه رضی الله تعالی عنها خواړاو مو وای موږ به لګا لګا ډوړا خواړا اوس خو خز سربي شي دي وای هغه کې جاوه چې و پاغي کې به زه سوره شوم کې بناستم صحابه برال زبې دوخ د پاسه کې نو لمه نو دغه رز باندې دغه ماقام شپه باندې ما سار نبی علیہ السلام کوچ کو ز قضای حاجت لتم داسې لړم زنګل تا زما هار وشلې دو ما غرا ټولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته صحابه ته یې چیزو صحابه زما کې جاوا هغه کې خدا کې خدا پوخ باندې هغه وی جوړې پدې کې هغه شته ځکه زه خو سپکاوما هغه ته پتاونه لګیدا زه چې کله رالم زه چې کله رالم نبی علیہ السلام تل ټول صحابه تللی دي نو ما دا ما زړه کې دا سوچ وکړ چې که ززم نو لار برانه غلطه شي خوراشه دې ځای سم لا نبی علیہ السلام بخپل راضي وې صادر می پزان راخ کو د شما غزا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي پاتې شو صفوان رضی الله تعالی عنہ چې کله رڼایو لګي داغه ګرځیدو چې کس شعر صاحبونه پاتې شوی زیراوالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرا پاسې دم دیو فخمرت وجهي بالجلباب ما خپل مخ پټ ک په صادر باندې او کې جاوا کې کیناستم د اوخ روان کو او زلړم روان شوم د موار نیولې د اوخ آلته چې مونږ ورسېدو نبی عليه السلام هم غرمې ټیم کې را لاندې کو منافقانو ته پته ولګی عبد الله ابن ابي ابن سر او هو چل خو یو کنه د عائشه رضی الله تعالی عنها صفوان سره یارانه وسنګ دواړه پاتې شو ما ذللا دا تومته ولګو منافقانو دا خبره مشهور کړه مشهور کړه کلی ته هم دا خبره را ورسیده پکې ساده صحابه پکې هم راګیر شو مستر رضی الله تعالی عنہ هغه پکې راګیر شو حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ هغه د خلینوم دا خبره لړه خو ساده سړی او ټول خلک چې خبره کوي نو ساده خلک پکې هم راشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغ ډیر زیات خبره عائشہ رضی الله تعالی عنہ ماته هیڅ پته نشته چې څه چلې څه چل لري کلی ترالو منافقانو خبره مشهور کړه نبی علیہ السلام ما خو علی بشراغ نور کله به خاندو خاندل به خوشاله وو بیا به چې راغې نو بس خپه به ما ته پته نشي چې څه چالو او څه چلنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه را جمع کړل علی رضی الله تعالی عنہ سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ او دارنګه سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د منافق عبد الله ابن ابي ابن سلول خبره ډیره مشهور کړه نبی عليه السلام جمعات کې د منبر د پاسه ودرې دو وې دې منافق نو ما سو خلاص کې دغه په شرمونو شرمولم علی رضی الله سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ علی رضی الله تعالی عنہ او دارنګ یو بل صحابه صحابیو داغه سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره وسره وکړه نو یو ورته وی علی رضی الله تعالی عنہ ته چې ستاده پر خو ډیره خزې دي ځان لبل او کپری ده دغه کنه او ستا په خزه باندې زمون غلط ګمانم نشته بل صحابي وته وی چې نه دا الله پیغمبر دا د منافقانو خبره ده نبی رسول الله پریشان په منبر باندې ولاړ دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا وی چې ما بر دې منافقان نه سو خلاص کی دای ما پسې داسې داس خبرې کوي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پاسې د تورې اوچا تکړه وی ما ته یو خه کزما د قوم خ... اوس نه زبت نه سټ کټ کم کده خزرج نه نو ما ته وای چې وی وجنم صحابه خپل میز کې یو بل پسې پاسې دل منافقانو دوره کارو کو سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنہ پاسې ده وې څه شي هغه زما د قبيله مشر دی د خزرجو ته هغه باندې تور اوچته ته ورته سوایا بل سړی پاسې دو اسید ابن حذیر رضی الله تعالی عنہ حذیر رضی الله تعالی عنہ هغه پاسې دو وی سعد ابن عباده ته ویته په غلطه باندې ابی ابن عبد الله ابن ابی ابن سلول دا منافق دی دا الزام د ځان نه لګول دی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی اسلام ډیر پریشان او ډیر د منبر د پاسه ولار دی او جګړه خپه دی جاړي صحابه یو بل پسې تور راواغسته دی یو منافق دلاسه نبی رسول الله ته غلی شي غلی شي غلی شي شور مکوي نبی رسول الله والسلام ټول صحابه په آرام کړل او نبی رسول الله والسلام د منبر نه راکو شو نبی رسول الله والسلام وای عائشه وای ما ته پته نشته چې څه چلې څه چل لري خو زه نبی رسول الله باندې پوه یم چې خپه لري دنه زما د یو زنانه و داغه سر روانه شوم بهر زه چې وتما امتیاز ول ور سره زکه وی لیټرینونه ټټای لا مونږ نه جوړې کړي بیا خو چې ټټای جوړ شي کور به قضا حاجت کو وای ما خام روانه ما د مستو مور و ما سره ځکه مستوم په دې واقعې کې لک شریک شو هغه خپل فائدہ واپس آی کی وې مستا خدای دې تبا کا خپل زوی دې خیره وکړي وې ما ورته چې وای ولې خیره کې مستا تا خو بدري صاحب دی وی چې بچی ته څه خبرې وی ما ته چې څه چلې وی چې تا پسې خو خلک داسې داسې خبرې کوي تني خبر وی ما وی چې زه خو دې خبره نه نیم خبر وی رالم او په جړا مې و جړل په جړا مې و جړل کور ته رالم زه پوه شم چې نبی رسول الله مانه په دې خبره خپه دی وی ما وته وی چې د الله پیغمبره کستا اجازه تینې زما پلار کرا ورشم نبی رسول الله چې ما هم دا غوي چې زه خیر دې ته پلار کرا ورشه وی چې کله رالم پلار می خپل جاړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مور می جاړي مور ته می وای چې مور دا سو شو په ما باندې خو الزام لګیدل دی د پیغمبر په بیبي باندې د منافق د لاس الزام لګید وی مور ما ته وای چې خیر دی بچي خپکیګه ما بنې په بنې الزامونه لګی داغه خیال داو چې ګینی بنو پیدا الزام ما ته چې بنو را باندې نه لګولې وی دغه شان پریشانم جړل می پسترګو کې میوخ کې وچ شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغه ما کرا وی د انصار یو زنانه هم ناسته و ما خوا کې نبی علیہ السلام راغی ماته وی چې عائشه وایا کدا کار دې کړی نو وایا خیر دې کدی نه کړی الله برت کړی کړی توبه وا سلام معافیو کی وی ما او جړل سم می او جړل وی پلار ته می چې دله جواب ورک کنده دې سوې وی هغه هغه چې بچي زو ته سوام مور ته می چې توله جواب ورک دا نبی اسلام ما ته سوې وی هغه چې زو ته هم سن شم ویلې وی ما نبی اسلام ته وی چې دا د انصارو خزانه سره گاونډای ته ما تر دې مخکې دا خبره سره کې او که زه تا ته وایم چې دا کار ما نه کړی تاسو زړونو ته دا خبره کوزه شوې ده او کوه ما چې کړم دې په ځان باندې به دروغ وایم خو بس الله به زما سپایو کی عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی عليه الصلاه والسلام مونږ کراو او په نبی عليه السلام باندې وه شروع شو وه په شروع شو د نبی عليه السلام رنگ سور شو او بیا نبی عليه السلام چې کار وګدا واکه عائشه رضی الله تعالی عنها خپل بیانې نبی علیہ السلام حالت برابر شو به ما ته وی چې مبارک شه الله ستاسو پای راولېګلا او دا یاتونه را نازل شو ما ته مور وی پلار راته چې نبی اسلام نه معافي وغواړي ما ما چې زبر هغه الله نه معافي غواړم چې زما صفائی را لګل را دای خو دای خو په ما باندې دا ګمانونه شروع کړی د نبی اسلام خو ګمان نه و د نور خلکو او بیا حسن ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ اورځي عائشہ رضی الله تعالی عنہ په صفات کې شعرونه ویلو هغه وته اوس کو شعرونه وای خو ته کوم شریک شوی ور سره نو دا آیاتونه الله رب العزت دوم المؤمنین د صفای د پار راولې غلم ازانیتو زناکار خزا وزانی زناکار سړی پجلی دوای کل واحدین هر یومن ما د دینا میته جلدا سل کوړې سل دوری ولا تاخذکم بما رافتن فی دین الله او ننوی تاسو لرا په دې دواړو باندې نرمی په جاری کول د قانون د الله کې چې د الله قانون په جاری کې ته وایدا زیاتې نه نرمی به پینې کې د الله قانون په جاری کا چې نن دی یو زنای رجم کو نو سبب بل بیا دا کار نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د يهودو ما ویلو مخکې د يهودو په سلا ول را نبی علیہ السلام را جمع کړو درجه مو کمې پکړو دارنګ صحابه دا کړو نبی علیہ السلام له صحابي راضي وي ما پاک کا نبی علیہ السلام او ته تا بني کړی سو بل خو ایت مخ کو وې ما زنا کړ د ما پاک کا درې ځله نبی علیہ السلام خپل راغې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ورشي دې رجم کړي چې په ګټو باندې وشتو یو صحابي بیا نبی علیہ السلام ته کیسه کوله وی آغا هغه او تختید نو ما یو ډو کې راواز پاغي می وشتو نبی رسول الله پرې خو به دیو کنه هغه خو ډیره توبه استوا بیا صحابه څه خبره ترې کولې نبی علیہ السلام روانو وی روجه مکه رجم القلب د سپی په شانته دی ویشتو نبی علیہ السلام ډیر زیات خپه شو وګړه حدیث نبی علیہ السلام وته انه قد تاب توبه لو قسمت بین السماوات والارض لاخک لکفاهو کدا توبه داسې توبه استوا کاسمانونو اوس مکو والا باندې غ تقسیم شي ونه ټوله تبه کافی شو نو نبی علیہ السلام د رجم قانون جاری کړي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اورز منبر ته وختو وی دا الله په کتاب کې رجم شته نبی علیہ السلام رجم ور کړی صحابه رجم ور کړی زوا ما چې رجم شته په اسلام کې اسنه چې سبا داسې څوک راشي هغه شوی چې په اسلام کې رجم نشته اوس وای کنه وای وای لاس کټ کولو سټ کټ کول رجم کول دا وای دا غي صحابه د پاره سزاګانې وي هغه وای معاذ الله زنګالیان خلکو زنګالیان اوس خو تعلیم یافته خلک دی دا وای نشته دام زمارونو د الله حکم نری دا الله احکام دام دی چې زنایل د سنا سزا نه ورکی غل د غلا سزا نه ورکی ډاکول د ډاکی سزا نه ورکی دا د الله احکام دی دا عمومي طریقې سر په ملک ماتي او چې څوک د دین نوملی نو پاغه باندې ګولای وریږي په اسلام آباد کې ګولای په دی ورولې چې هغه د الله قانون غواړم صوفي محمد په جیل کې په دی باندې پروت شپږه ته کالو شو چې هغه زه د الله قانون غواړم غل لري داغه سزا ورکوي زنای لري داغه سزا ورکوي چې دا د الله قانون څو غواړي په صحیح طریقه باندې داغه جیل بیا ډیر جیل بیا ځای نو ولا تاخو اوس سور زناګانی کی کنه کی زناګان دیو باچا لا یو باچا لا یو سړی ولا راغی وته وی وی وی وستا زوی چې رستا زوی زما انګور اندو هغه سړی اندو وی زما انګور ګودر ته وبوله تللی و ستا زی راغی او پاغه باندې چکو لګو وی زد زد خپل لور بدله غواړم باچا ویخه د جمعې پر ورځ باندې باچا پاسې دو او اعلان وکوي زما زی باندې د جمعات مخې ته څنګه ساریږي سزا خو سنگساری دل لري خو زما زی به دا کار کوي نن به سنگسارو ما هغه هندو د جمعات مخې ته ولاړو چې کله خلکو ګټي راو اغستي هندو یې بس ما معاف کړي وې اسلام دوره خدین دی چې د باچا زی هغه دی او هندو د هندو دین ګور د پاره سنگساری وي ما ایمان راوړي ایمان راوړي دا سه عادلان بادشاہان دا سه عادل د مسلمانانو بادشاہ یو سړی ول راغې په منډه منډه باندې وته وی ډیر زل راتلم خوستانو کارانو تا پات نه پریخم وی چل سوي وی چل دار چې یو سړی راځي او زما د پیغلی لور سره زنا کوي پیغلی لور سره مې زنا کوي وی تا پس راغلم کس کول شي وی چې بیا کله راشي ما ته وای وی سیدا شپارس ولس راځي پس راغی بیا او چې کلار باندې رسوک نه پریدي ما ته بچانه په ګټه باندې ولې وې صحیح ده چانه یو ته په ګټه باندې وشته د شپې وې څه چلې باچا راوت ویرا شاغه سړی راغله باچا تور راواغسته او په دیوال باندې ورو دانګل چې وې قتل هغه د باچار وارو الته کې د جنا سره زنا کوله توره راواغستا او سټه دې نه کټ کو او په کټ کې پریوت باچا خورور هغه سمیدار تړي ته وې مال لګي وبرا کو لګا ډوډه را لراکا هغه ول ورکړل بیا ته تپوس کوي باچا دا ولې دی وبو وختي او ډوډه دی وغوښته هغه ته د کله نه چې تا ماته دا خبره کړې نن ول سم اتل سم رز دا چې ما د خفغان نه ډوډه نه د خوړلې او ما د خفغان نه وبني د سکري داسې باچا یالو هغه باندې با الله رب العزت هغه باندې با الله رب العزت رحمتونه نه نازلول زلزلہ راځي عمر رضی الله تعالی عنہ خبر ابغه ازمکه لا و ازمکه پتا باندې د عمر په حکومت کې څه ظلم شوی چې تخوازي دا ته بچایانو دا الله حکمونه ماتيږي دا الله قانون نشته اسلامي جمهوریت پاکستان ولا تاخذكم ننسی تاسو دواړه لرا پر تاسو لرا به ما پر دواړه باندې نرمي په کار جاری کول قانون د الله کې کې تاسو چې ایمان لري په الله باندې او پر ځاخرت ولیا شاد عذاب او ما او حاضر دي شي وهلو د دیتا او قواعد ذکر کول قواعد ذکر کول اوس په دې آیات کې یو قاعده ذکر کړي هغه دا دی چې زناکار سره هغه د زناکار سره یا مشرک سره یو ځای کیږي او زناکار خزا هغه د زانی یا مشرک سره یو ځای کیږي شبیر احمد عثماني رحمت الله علیه ذکر کوي چې دا د قبيله د سلطان لا یکذبون دی یعنی د باچا سره مناسب دا نه دي چې هغه د دروغ وایي مطلب دا دی چې زناکار سړی چې دی هغه له مناسب نه دي چې د سمې خلی سره یو ځای شي او نکاح وکړي د زناکار سر نکاح کول د مشرک هغه نکیږي نو مطلب دا دی چې زناکار سړی او زناکار خزا د دې دومره بد حال لې چې زناکار دې د زناکار سره یا مشرک سره یو ځای کېدل پکار دي او زناکارا د زانی زنایی یا مشرک سره یو ځای کېدل پکار دي اگر چې مال کوي چې د سوجو په بنا باندې د مشرک او د مشرک سره نکاح نه کیږي بیا یا مطلب دا دی چې زناکار لکه زنا زنا زناکار چې دی هغه ځانیه سره یو ځای کیږي او مشرک سره کونت هم جن سبا هم جن سفرواز کبوتر با کبوتر باز با باز هر یو شی د خپل هم جن سره الوزی کونتر د کونتر سره الوزي او باز د باز سره الوزي نو د دې زناکار سره ا د زناکار یا مشرک سره یو ځای کیږي زګه دار دی یو شانتی دی هم جنس دی او زناکارا د زانی یا د مشرک سره یو ځای کیږي زناکار سر مشرک یا زانی یو ځای کیږي ازانی زناکار سره یان کې لا یان کې هو نیو نیو ځای کیږي لا زانیتن او مشرکتن مگر زناکار خزی یا مشرک سرا و زانیتو زناکار خزا لا ینکحوا نیو زاکی دی سرا الا زانن مگر زناکار سړی او مشرکون یا مشرک سړی وحرم ذلك على المؤمنين او حرام دی دا کار د زنا په مؤمنانو باندې د زنا کار دا په مؤمنانو باندې الله رب العزت حرام کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یزنی زانی حين هو زانی وهو مؤمن لا یزنی زانی حين هو زانی وهو مؤمن زناکار سره زناکار نه زنا نه کوي کله چې دې زنا کوي او دې دې مؤمني ان څه مطلب چې کله مؤمن سره هغه زنا کوي نو د دنه ایمان ختم شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام بل حدیث کې فرمایي چې کله یو سړی زنا کوي داغه نه ایمان داسې براوالوزي دغه د سر د پاسه ګرځي چې کله دې دغه کار نه وځي نو ایمان ورخواته بیا راشي لا یزنی زانی حين هو زانی وهو مؤمن اوس دیمه قاعده ذکر کړي چې او سړی په پاک دامن خزه باندې الزام لګو چې دې زنا کړی نو دې به څلور غواهان به پیش کړي که څلور غواهان پیش نکړم دلو بیا اتیا دوری ورکول شي او شهادت د دبا نه قبلی دی مردود شهادتي دا احنا په پولیس باندې اگر چې د توبه مباسي اگر چې توبه مباسي خو بعد توبه هم د شهادت په معاملاتو کې دا نه قبليږي او نور تفصیل فقہ کې والذین کسان یرمون المحصنات چې بدنامه لګي په پاک دامن خو زبانه ثم لم یاتو بیاربات شهدا بیا راتلنه کوي په سلور غوانو باندې فاجلدهم سمانین جلدا نو وای دی لاتیا کوړیا تیا دوری ولا تقبلوا لهم شهادتا ابدا ما قبل وای د دې لپاره بیان گواہی چریمه اتیا دوری وا چې په پاک دامن خزه باندې بدنامه ولا ګولا اوس بدنامه لګي غوان ورسرنی پکاردار چې سزا ولا ورکړي شي خصوص ول سزا ورکړي اسلامي قانون نشته نو واولائک هم الفاسقون دا کسانم دی فاسقان چې دا بدنامه لګي نو دا فاسقان دي او فسق ظاهر دی ولې کده دا بدنامه اصل لګولي په پاک دامنه خزبانی قرآن محترم اوریدن کو د مولانا وفر شاه سے د سورۃ النور دا دیم نمبر 63 چې په سن 2007 کې په پنځ پیر کې په دور تفسیر کې شعر